او بل خبره ده چې په نهي کې طلب د سر پر پیلې مطالبه تانه کیږي دا کار او په نفي کې چې دا علاقه طلب د سر پر پیلې بلکې دا ما چې نه پیل شوی دي چې طلب نه بلکې هغه کې نه پیل شوی مضارع مثبت په معنا د چا سره واړو منفي سره واړو لا نافیه تر ول استر ورته اخر اسراتی سینکر اما معنا مثبت اسرا مگر معنا مثبت را منفي ګرځا نه د مثبت په چا سره بدل کا منفي سره دې لکه عمل یو تر معنا ځکه چې عمل د دې لاندې راځي په معنا کې نه د لفظ د یذربو یذربو نشي لا یذربو او لا یذربو عبارت د ترکو صبر نه تذیر او وا په چې څه طرح د دانو نشا کېږي نو قاعده د دوه ګروپ یې ملو فلا قاعده د قاعده حکم د وجوبي مطلب او مقصد د قاعده دا دی هر پوری ساکن او د تنوین چې راځي او رسته د دین یو حرف په ګروپ کې چې راځي یا ګورو نو دانو د تنوین او د ساکن په عام کې د حروف یې په سره په دوه د کې راځي نون ته تنوین دا غیر ستنه حرف یو حرف هم پیر مون نه یارا وا تنوین په یا سره بدل کې یم په یا کې کا او کوم کړه راځ راغلی لکه غفور رحیم دا په سر کې غفور رحیم او چې میم راغلی لکه رسول من الله دا په سر کې رسول من الله او چې دا راغلی لام رجال لا تلهیهم دا اصل کې رجالونو مثال په د نون تنوین متحرکه څنګه لکه عاده الاولى عاده دا پاسر کې عاده الاولى وعاده معاذن نو دا همزه وسله په درس کې تاکید وسو نو څه تلوسو دا تنوین هم ساکن او لام هم ساکن تنوین خو نون ساکنه ده کنه استعمال ساکنه د وجنه نن کوم حرکت کاستي ورته چې دې نه جوړ شو عادن الاولى عادن الاولى دا د همدې حرکت ما قبل لام ته ورته همزه حذف را چې دې نه جوړ شو عادن الاولى عاد ودا جاي د دې تدان په څا سره بدل کې بلام سره بدل کې ولا فلام کې مضم کې چې دې بدل جوړ شي عادن الاولى عادل په دې خبره پوهیږي کنه پوهیږي خوب درځي قاعده د حروفي او مولي مولا قاعده د قاعده حکم دی ادا او شوبي او دا جوازي نیمه پکې وجوبي دا نیمه پکې څه دی نون ساکنه او نون تنوین ساکنه نه روسه یو حرف د حروف یې موجوده شي نو ادغام کول واجب دی او نون ساکنه نون متحرکه او نون تنوین متحرکه نه یو حرف د حروف یې موجوده شي ومتحرك را جوازا جاء سيدغم قوتي چې جلکا واجب سره دي بيتي شدي جائز قدر حروف يمون بغنا او حروف دي يمون کې به سره دغوني نکيږي يمون نه مراد څه دی یا می مون کې به دغه سره د څه نکيږي او سلام را کې بس کېږي قاعده د پای مطلقه ولا قانون د قانون حکم به وجوبي مطلب او مقصد د قانون دا دی چې نون ساکنه او نون د تنوین ساکنه مخکې د ځان راځي لکه پان راځي دا نون ساکنه او نون د تنوین په پټ پار سره بدلېږي بس او بیا وسیله کېږي ادغام مطلقه سمانه مطلقه دا معنی کدا یو کلمه یو کتی شي ورکړه دا د یوې کلمې مثال دی دوه کلمې مثال به څنګه لکه من بعد دا پاسه کسی شی ورته من بعد هو نشا کې نو استبار اغلا نو په سره بدل کول شي چې جوړ شو من بعد بل شرط دې قاعده کې قانون د حروف پیار کې والا قانون د قانون حکم دی او مطلب او مقصد د قانون دا دی چې کله نون ساکنه او نون د تنوین ساکنه نو یو حرف د حروف دي چې مرادي نو اته اظهار او څه شي دي واجب مثال به څنګه لکه څه شي وایي من احد نون ساکنه نو سامده راغلي د حروف فعل کونه حرغلي لکه حروف فعل تشکر دي الکه اخفاء ولا قانون چې نه اخفاء ولا قانون د قانون حکم د اخفاء ولا قانون د قانون حکم د وجوبي مطلب د قانون دا دی چې کله نون ساکنه او نون د تنوین مخکې یو حرف د دې پنځل حروف نه راځي کوم پنځل سنا تا دا تا دا دین د دار زال زا سین سین صا دا صا زا قاف قاف د دې حروف نه مخکې راځي نو بیا په دې نون تنوین کې او په نون ساکنه کې اخفاء کول کیږي لکه اخفاء چا کول کیږي اخفاء دې تل کیږي چې ته دانو نه تنوین یا نه ساکنه ادا کې په مابین د چا کې لکه غنی او په مابین د چا کې اظهار کې چې نه مکمل غنه وي او نه چې چې لکه اظهار یې کوي په دې باندې مثال به څنګه راغلی لکه د دې مثال په څنګه راغلی فمن کان نو فمن کان کې نو ساکن راغلی مخکې د کاف نه نو نه په کې لکه پورا غونه کې چې تمام کان او نه په کې کې شي کله کا اظهار کې لکه څنګه به من کان په کې نه بلکې په ما به د اظهار او د ادغام کې به کې من کان قانون د هغو چې ساکنه او تنوین چې واقع شو دا واقع شي کوم د پای مطلقه مخکې د پای مطلقه نه پای مطلقه څه معنی کدا په یو کلمه کې او کپتی دي کې راکا نو کلمه آخر بمین بدل کو نه دا په چا سره بدلږي په من سره وجوبان الکه کا نوم چې دغه اعرابي نو نو تاو جمعون مضارع به څنګه جوړه طریقه د بنا نه امر حاضر به څنګه جوړه بنا د امر حاضر جوړولو ډېر اسانه طریقه ده اول خو بداو کې چې تا علامت د مضارعات په کې شي کې ما بعد په متحرک د ساکن دی کما بعد متحرکو بالکل امه امر ده خود خبر ده چې پاتې کې وځي او وقف وکړي او دا وقف د وجنه با الکا واحد مذکر کې با اخري حرف ساکن دي او فصلو چې هو کې باندې راځي ساکن دي او په یو څه کې به هیڅ ضرورت نه ځکه چې هغه یې دی لکه عبا خلافات کې څه ولکه او چې تا علامه مضارع څخه نه حذف او ما بعد متحرک نو بلکې ما بعد هیڅ ولکه ساکن وو چې ما بعد ساکن وو ابتدا به ساکن محاله ده نو حمزه اوس یې براوړي حمزه اوس یې تمرا وصله او دې حمزه ته حرکت ورکو کوم حرکت ورکو بعین د مضارع ته وګوري تا په عین د مضارع باندې سمونه حرکت ته هم زمي ورکی لکه الکه د تنصرون چې راځي تنصر تا علامه د مصالح ته حذف کړه ما بعد ساکن کړه ټول ابتدا صفات حکم مهاذ نظر کتل نظر کو بس عین کلمه كن عین کلمه مذکور نقل عین کلمه مذکور منو نو دیو دین حمزه وسیه مذکور دراول دراولن اخر کې مخکو علامه د وقف سکوت حرکت کول په یو څه کې